حال چې دی نو دا همیشه د پاره صيغه د صفت دي صيغه د چاوي صفت مشتق دغه مصدر چې کم دنو اکثری طور مصدر دا حال نشي واقع کېدلی وجه دا ده چې حال چې دی نو دا حملي په چا باندې حصول حال باندې حال حملي په حصول حال باندې نو چې ذل حال چې کم دی نو حال حملي په چا ذل حال باندې نو حمل هغه د چا صحیح کیږي د مشتقي صحیح کیږي د مصدر حمل نه صحیح کیږي او دوی مداویل دي تاسو چې حال په منزله د خبر باندې دي او خبرم حملی په مبو صدا نو حالم حملی په ذل حال باندې ځکه حال حکم دی په ذل حال باندې مصدر حال واقع کېدل شي البته زنو زینو کې یو زینم کې مصدر منکر حال شي واقع شي مصدر منکر حال شي واقع شي لکه طلع زید بغتتن طلع زید بغتتن خو دا حال واقع شو ندی بغتتن دا زیدون باندې ودا څنګه حمل کو دا په دې کې خبرې وي چې مصدر حال څه شي واقع شي یا مصدر مبني لل فاعل وګرځوا صحیح شو چې کم ځای کم څه کې مبني لل فاعل څه کې مبني لل مفعول لك لفظا او تقديرا کې چې تاسو وايي ملفوظا مقدرا کله څه جوړ کې کله څه جوړ کې کنه هغه وکا یې چې کمونو داسې کې چې مفعول مطلق کا خو یې مفعول مطلق کا د پاره چې کمونو د خپل فعل محذوف او یا د غفل چې کمونو د په معنی څخه وګرځاوه تا درې تعویلونه شو نشو ومصدر منکر حال یقع کب کب بکثرت کبغتن زیدون طلغ او مصدر نه کرا حال واقع کیږي په کثرت ډیر ډیر کا بغته تن زیدون تعالی دا ډیری دا بغته ډیر سکی واقع کیږي ولم ينكر غالبا ذل حالي ان لم يتاخر د څه شي هغه دا ده چې ذوالحال به همیشه د پاره معرفه وي نکرا ذوالحال نشي واقع کېدلی ها که یو مسوق ولا موجود شي نو بیا واقع کېدلی شي مړه یاره پوه نه شوي پوه نه شوي ناکره چې کمونه سره شي واقع کېدل ذلحال نشي واقع کېدل ذلحال به همیشه د پارسی معرفه دا خو موږ وجه ویل یار تاسو بیا بیا ویل زم تاسو باندې زمیدار باندې خپل ټې پر خرڅه ولي خو چلو خرڅ پکو پی ویټه پر شته دومره وګدنشته نو زلحال محکوم علیه دی کنه او حکم د شی په شی باندې د فرض محکوم معلومیت د محکوم علیه دا مخکې ورته غسوي معلوم نزول حال وخا مخاسوي معلوم نزول حال نکره نشی راتله نزول حال وسوي معرفه خاجي اوس دا مسله چې ذلحال نکره راضی کنه دله مسوغ یعنی مجوز ولا څه دی پکار دی کله مجوز اغا تاخير د ذلحالي چې ذلحال څه شي مؤخر شي او حال به مقدم شي صحیح څنګه جانی رجل من بني تمیم فارسن کنه او دا رنګ چې کمونو تاسو دا خو موصوف والا شو او یا چې کوم جا جا انی راکبن جا انی راکبن رجلن چې دا راکبن په شا مقدم شي نو تاسو ته پته را لکه خبر چې په مبتدا څه شي قدم شي نو په مبتدا کې تخصیص شي راشي نو نکره بیا مبتدا څه کېږي شي دلته هم هغه شان شو دوی مسوغ هغه چې کمندنو ولا تخصیص ته چې په هر قسمه کب صفت سره یا په بل سره خو دوی مخصص ولا څه شي صفت صحیح شو او درې مخصص درې مجوز او نکره نه واقع کیږي چې کمونو په غالب موادو کې ذلحال په غالب موادو کې ذلحال نکره نه واقع کیږي ان لم يتاخر کده مؤخر نشي چې مؤخر شي بیا څه کېږي شي او یو خاص او کو تخصیص نه کړی شي که تخصیص وکړي شي بیا واقع کېدل شي او یو بن یا بیان نکړي شي که بیان شي شي او شي یا بیان شي من بعد نفین او مزاحیه پس د نفی نه یا د مشابه د چانه نفی نه مشابه د نفی استفهام نه پس د نفی یا د مشابه د نفی نه لکه لا یبغی امرؤ علی امرئ مستسهلا دلته نفی ده کنه نو امرؤ دا ذلحال نه اکیرا ده صحیح ده مستسهلا د سوا کې شوی دی حال واقع شوی دی تجاوز دینه کوي چې کمونو ظلم دینه کوي یو سړی په بل باندې په داسې حال کې چې دې چې کمونو آسان غړون کې وی دي ظلم لرا دی بغي لسه غني آسان غني دا دور آسان کار خونه دي وسب قهال لګوګت ده دي کې ماتو